هیڅ کله داسې نه ده دی چې ته وایې موږ به هغه ولیکو او هغه ته به عذاب لا نور ورزیات کړو ونرثه ما يقول ويأتينا فردا دا چې کوم وسایل او ډله لخر یادوي هغه ټول به موږ ته پاتې شي او دای به ایکی یوازې زموږ په وړاندې حاضر شي آیا طالب لیدل چې موږ د حق دغو منکرانو ته شیطانان خوشې کړي چې دوی په پوره توګه د حق دښمنۍ ته وهڅوي فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا خلو اوس پر دوی باندې د عذاب نازلېدلو لپاره تلوار مکوه موږ د دوی ورځې شمارو يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا هغه ورځ راتلونکې ده چې موږ پرهېزګاران د مېلمنو په څېر د رحمان حضور ته وړاندې کړو لقد احصاهم وعدهم عدا هغه پر ټول محیط دی او هغه شمیرل دي وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ټول به د قیامت پر ورځ یو یو دغه پر وړاندې حاضر وي فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا نو اے محمد دا کلام موږ آسان کړی دی ستا په ژبه مو د هم دې لپاره نازل کړی دی چې ته پرهېزګارانو ته زیری ورکړي او متعصب خلکو ته اختار ورکړي